الله او فرمایل هرگز نه تاسو دوانه لاړ شئ زمونږ نخي وېسئ مونږ بس تاسو سره هر څه اورو دوانه فرعون ته ورشئ او ورته وایئ چې مونږه رب العالمین د دې د پاره را لېګلیو چې ته بنی اسرائیل زمون سره اولېږي نو بیا موسی علی السلام خپل همسا وګرځولا او یو دمی هغه ټول هرڅ تیرول شروع کړل کم چې هغوی د دروغ جوړ کړي وو په دې سره ټول جادوګران به اختیاره په سجده پریوتل او وی ویل چې مونږه اومنو رب العالمین زما خو دا ټول دشمنان دي به د یو رب العالمین نه چې هغه زه پیدا کړم نو هم هغه راته سم لار خي او هغه رب چې مال خوراک را کوي او اوبو را کوي او چې کله بیمار شم نو هم هغه را له شفا را کوي او پرستنو خلکو کې مال رښتنې شهرت راکړه او ما د نعمتونو د جنت په وارثانو کې شامل کړه او زما پلار معاف کړه بشکا چې هغه په گمراهانو کې شامل دی او ما په هغه ورځ مرسوا کوا په کومه ورځ چې با دا ټول خلک بیا راځوند کیږي فاتقوا الله واطيعون زستا سو د پارا یو امانتدار رسول یم نو د الله نه ویریږي او زما خبره اوونه زه درنا پدې کار څه بدله نغواړم زما بدله خو د رب العالمین په ذمہ ده یقینا چې پدې کې یو نه خدا خو پدې کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت عاد المرسلين عادیانو رسولان دروغجن وګڼل هغوی ورله جواب ورکړو که تو مونږ ته نصیحت کوي او که نه کوي زمونږ د پاره دوانه یو برابر دي دا خبرې هم دغه سي را روانې دي کیږي او مونږه عذاب دن کې نه یو اخر دا چې هغوی هغه دروغجن وګڼو او مونږه هغوی هلاک کړل یقینا پدی کی یو نه خدا لیکن د دوی اکثر خلق منون کی ندی او حقیقت دا دی چې ستارب زبردست هم دی او رحیم هم دی كذبت ثمود المرسلين قوم ثمود رسولان دروغجن وګڼل وان ربك لهو العزيز الرحيم خو هغه دا غیخ په پرې کړې او اخر دا چې هغه پیمانه شو نو هغه عذاب را گیر کړل یقینا پدې کې یو نه خدا لیکن پدې کې اکثر خلک منون کې نه دي او حقیقت دا دی چې ستاسو رب زبردست هم دی او رحیم هم دی هغه ورته وویل ستاسو په عملونو چې کم خلک د خفغان نسوځي زه په هغه کې شامل یم اے ربا مالا او زما اهل عیال لا د دوی د بدعملۍ نه نجات راکړي فنجیناه واهله اجمعین اخر دا چې مونږه هغه او د هغه ټول اهل عیال بچ کړو بغیر د یوې بډاینا چې هغه پرستو پاتې کېدونکو خلکو کې وا بیا باقی خلک مو تباه کړل او په هغه مو باران راو ورو ډیر خراب باران وو کم چې په هغه يرول شو خلکو نازل شو پیمانه ټیک ډکوي او چاته نقصان مور کوي په صحیح تل تول کوي او خلکو لا داغوي سيزونه کم مور کوي پزمکه کې فساد راپورته کوونکی مګر ځای او د هغه ذات نه ویریږي چې تاسو او تاسو نه مخکینی نسلونه پیدا کړی دي بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين دا د رب العالمین را لېګلې شوی پیغام دی دا یو امانتدار رو ستا په زړه نازل کړي دی د پاره د دې چې ته په هغه خلکو کې شامل شې څوک چې د الله د طرف نه د الله مخلوق خبردار وي نو آیا دا خلک زمون عذاب ته تلوار کوي آیا ستاسو خیال دی کومګه ډیر کلونه دوی ته د عیش کولو مهلت هم ورکړو او بیا پری هغه سیز راشي د کم سیز نه چې دوی یې رولې کیږي نو د عیش کم سامان چې دوی لا ورکړې شوی دی آیا پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله سره بل معبود ته आवाज مکوا کنه نو ته به هم په سزا مندونکو کې شامل شې خپل نږدې رشیداران ویروا او په مؤمنانو کې چې کم خلک ستا پیروي اختیار کړي هغه ته خپل اوګه کته ساته لیکن کو هغه ستا نافرمانی وکړي نو ورته وایا چې څه کارونه تاسو کوی داغه ذمہوار زنیم ما خپل غاړه خلاص کړه آیا تو ګورې نه چې هغوی په هر کند کې سرګردانه ګرځي او هغه سوای چې کوي نه بغیر د هغه خلکو نه چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او الله ډیر ډیر یاد کړو او چې کله پری ظلم وشو نو صرف بدلی واغستلا او ظالمانو تبا زر معلوم شي چې هغوی د کم انجام سره مخ کیږي